دلت الله دلیل نقلی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه او مقام د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام الله بیانې یا عروه ابن مسعود ثقفی باندې قران راغلی وي چې د پتايف کې لوی نوابو مونږ به دا قران منه خدا قران خو په یو یتیم باندې راغلی مونږ څنګه دا د الله کتاب وګڼو د الله کتاب ومنو ظالمانو غرض دا و چې قران با په هغه چا باندې راځي چې لوی هستی لوی مالداري لوی نواب د دنیاي الله اهم یقسمون رحمت ربک ایا دیو تقسیمای ایا دیو تقسیمای رحمت دربستا دا الله رحمت تقسیم دی په لاس کې دی مخکې پرون ویل شو چې کا دنیا کې الله ټول خلق مالدار پیدا کړی وي د دنیا نظام به درهم برهم وي خدمتونه بچا کولای نو الله ځینی موږ په ځینو باندې په درجو په درجو کې اوچت کړي ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ان یکون الناس امه واحده او کچره نه بد غنل د دې خبره چې شیبه خلق امه واحده یو امت لکه دا خبره نه وي چې ټول خلق به کافر شي لجعلنا نو ګرځولې به مونږه لمن دا غچا د پاره چې کفر کوي پر رحمان ذات باندې دا وې د کورونو د پر سقفن چتنا من فزتن د سپینو زرونا الله د دیو دا چتونه با ما د سپینو زرو ګرځولې وې د کافرانو چتونه به د سپینو زرو وې و معارجا او اندر پای وسرورن وسرورن او پالنګنا علیها یتکئون چې په دی باندې دیو تکیا لګی الله دا بم د سروې سپینو زروې هر سبا الله ما ورله د سپینو ور کړی ولې چې یو جهان دی یو دنیا دا بیا ټول مرز کروټه دي اس کروټه او کدا یرا نه وای چې دا خلک به ټول کافران شي نو الله فرمای ما با دیولا د دنیا هر څه د سرو کړی وې ولی ولی الله ولی دیولا دا دا دا دنیا تا به ولی دونه فرا خبر کوله الله وی ان کل ذالکا ان پمانا د ما سره دې دې ته ان نافیه وای ما کل ذالک ندی دا ټول الا لما پمانا د الا الا متاع الحیات الدنیا مگر سکه د ژوند دنیا ویدا یو سور زده پارا زندگی دا نو بیا نشته ده او آخرت چې ده غره ده پنځ درب استاد متقینانو د پارا الله شوړه ده خدام د الله یو پرزو ده چې دا څنګه چې مسلمانان هغه ته ډېر نه پخسي لګ لګي پخسي خو ډېر نه پخسي محبوب عالم صلی الله علیه وسلم زکه لو کانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوزه کله دنیا قدر د الله سره د ماشي د وزر عمروي ما سقا منها کافرن شربا کافر لوي یو ګټو بنوي ور کړی شوړه ده تاسو ته یې کنه یو کس د متا په معنا نه پویدو ګرځیدا ګرځیدا ا باندې کې یو زنانه وي پلې ماشومه بچای ته عین المتا بچای حضرتا متا څه شو اوه اوه جال کل واخذل متا او اس په راغه او متای واغسته او است و تخته نو همارته تاسو متا ست وې موږ شوړې تا مردار شان شوړا نه دنیا متا ده په دې باندې خپل آخرت خيسته کا په دې باندې خپل آخرت وینځه په دې باندې خپل آخرت مزدار کا مخکې د دنیا به رغبتی ذکر شو چې باندې باندې ستا آخرت تبا کی اوس یو بل سبب ذکر کوي چې ستا آخرت په تبا کی بل سبب څه شه ده د الله د کتاب نه ځان لندول د الله د کتاب نه ځان کڼول د الله کتاب ته شاګر زول ومن یعش عن ذکر الرحمن چا چې ځان لګړون کو د ذکر د رحمان نه مقرر وکم نه د د پر شیطان فهو له قرین دا شیطان بد د مرګروي قران نرو گردان شي شیطان بد مرګره شي قران سرستا مرګرتیا را لا شیطان بدر نه تختی یا واسال من ارسلنا من واسال فی حق من ارسلنا تپوسو کا په حق دار هغه چا کې چې مونږ لګل مخکې لستانا یا واسال من ارسلنا واسال اتباع من ارسلنا تپوسو کا د تابعدارانو دا غچانه چې مونږ لګلې مخکې لستانه د خپل رسولانو نه چا جعلنا من دون الرحمن یا کم رسولانو اجعلنا من دون الرحمن الها چه ګرځول موږ د خوا کته د رحمان ذات نه نور الها چې دا وې بندگی کې دې شو تپوس وکای کنه یو د لا اله الا الله چغه وای او یو نبی په دنیا کې دا نه دی ویلي چې وا دنیا والا او زما پرستش وکي نه الله یو نبی معبود ګرځولې دی ولقد ارسلنا موسی لګره موږ موسی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل آیاتونو باندې فرعون ته دغه سردارانو ته ویل یقینا رسول در رب العالمین یعنی رستنه معجزه با د مخکنا لیوا نه معجزه الله موسی علیہ السلام لور کړی وی کې بعد دیګره حکم رستنه معجزه چې براله هغه به ډیره سخت وا دا هغه به د وی په نظر کې ډیره لوی ښکارې ده باران راغې باران پسې الله ویني راوستي نو باران خو ټیک دا غام لري سزا وا خو غینه بیا ډیره سزا وا او با چې بره واغستی یینه یینه لوړې به راوغستی یینه یینه بیا د ټینګې څوکي اوس موسی علی السلام چې د دیو د سر دشمن او ولداله څه شر خندنه کاو اوس رال موسی علی السلام ته محتاج شول وقالو یا ایها الساحر ویل دیو اے ساحر ساحر سمانا ایوه العالم الکاملو ساحر با په دور کې هغه چاته ویل کېده چې لوی علم بیلار ویل اے ساحر ادعو لنا ربک دعا وغواړه زموږ د پاره د فر ربنا بما هدا عندک په دې وجه چې وعده یې کړل نستا سره ولې زه د مصر بادشاہ نه يم او هذه الانهار تجري او دا نهرونه دي چې روان دي من تحت زما د تصرف لاندې افلا تبصرون تاسو ولې نه نه زما د قدرت ته نه ګورئ زما شان او دبدبه ته نه ګورئ وای څلور غټ غټ نهرونه او د فرعون یو نهر دنیا چې ته نهر الملک وایا دا لوی نهرو دویم نهر تینس او دریم نهر تولون او سرورم نهر دیمیات لوی لوی نهرونه په ملک د مصر کې او درې سو شپېته ولې وي ملک مصر داسې آباد کړو چې دنیا والا ورته حیرانو نو ځکه فرمایا علی سلیم ملک مصر ولنه د ما د پاره حکومت د مصر او دانی هرونه دی چې بېږي من تحت سمانه بکوي وای زما د تصرف لاندې زه چاله وبور کول کوم نو ور کولې شم چانه من کوم نو من کولې شم افلا تبصرون تاسو نه نه زما د قدرت فرعون وای ام انا خیرون ایا زه غرم من هاذا الذی د دې کسنا هو مهین چې د سپک دی موسی علی السلام ته سپک دی ولا یکاد یبین نږدې نه دی چې خبره اخ کار کی زما کلیم ته وای چې دا په خبره نشي سرګندولې دې ته ویل شي د الله مقابله ته تیارې ده منا دلی ولیا منا دلی ولیا فقد اذنته بالحرب الله څوک چې زما د ولی سره جنگ کوي مقابله کوي دشمنی کوي زې جنگ ته تیار یم تورات کې راځي فقط بارز بارز الله بالمحابره چې د الله د اولیاء او زړه چانه زخمی کړي چې الله دا د الله ولی د الله د کلیم نه لوی ولی په دنیا کې څوک پیدا شي فلما اسفونا الله وی فلما اسفونا هر کله چې موږ غوسه کړو نو انتقام واغست موږ د دیونه نو غر کړ موږ دیولرا پج اجمعین په غونډه اخوا الله بنده دا کم زین معبودو دا خو د خلکو غلطی هوا چې دا غنه معبود جوړ کو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معبود د کمو یا دې مطلب کله چې دا آیات راغې انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم چې یقینا تاسو هغه چې تاسو بندګي کوي سوا د الله نه خشاک د جهنم دی مدیو چې شروع کړی چې زکه خیری عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بم سوزی نو چې عیسی علیہ السلام سوزی نو زمالات او منات او زاد په سر باندې وسوزی یا ودریدل باغوی ستاسو په ځای باندې یعنی مطلب دا دی چې څوک په اسمانونو کې اوسېږي یا وي ته د ملائکو لقب ملاو شي نو هغه د دې موجب نه دی چې هغه د الٰه شي دیل الملائکه بنات الله ملای دا هم ز کولای شم تاسو لره کوم تاسو په ځای باندې ملائک په دنیا کې اوسامه نو چې ملائک په دنیا کې اوسامه نو څنګه چې په وخت کې به ملائک معبود نه وي نو که وس په اسمانونو کې موسیږي وزر لري نو هغه د کومه معبود شو وې شوی رو رکنه ځان په خبره پوي وای ښا ولو نشاء لجعلنا منکم که زمونږ رضا وې ګرځولې به مونږه منکم سمانه وکوي اے بدلکم تاسو په بدل کې ملائکتن ملائک پس مکه کې یہ اشارہ ہے مسیح کی آمد انسانی کے طرف ماجدی وئی چا عیسیٰ علیہ السلام با دنیا تا خام خارازی اور دوبارہ نازل ہونا قیامت کی علامت ہے او کله چې دوباره حضرت عیسی علی السلام دنیا ته راشي بیا به د فانی دنیا دون اورځي نه و انه لعلم للساعه ولا يسدنكم الشيطان من دینه کی تاسو لره شیطان یقینا دا شیطان تاسو دشمن دی ښکارا ولما جاء عیسی بالبينات هر کله چراغ عیسی علی السلام په واضح دلایلو نو یې راچ مارات لکړی دی تاسو ته بل حکمت په پخو خبرو باندې ولی وبینا ولی وبینا او دې لپاره چې بیان کم ظاهر کم تاسو ته باز هغه فاختلف الاحزاب من بينهم سره کوله بیان د عیسی علی السلام اوس دای په مقابله کې وګوره چې خلک څه کوي فاختلف الاحزاب نو پس اختلاف وکړلو په خپل مینس کې نو هلاکت ده آیا کسانو د پاره چې ظلمې کړي د عذاب د ورځې دردناک نه دی انتظار نه کوي درې ډلې شوي ملکایا یعقوبیا او نستوریا هل ينظرون دی انتظار نه کوي مگر د قیامت دا چې راشي دی تناسابا او دیو بنه پويږي الاخلاء يومئذ دوستان په دا ورځ باندې زینی د زینو دشمنان وای الا المتقین مگر متقیان با دیو بل دشمنان نه ماشاءالله د متقیانو دوستی با بحالی او د متقیانو دوستی با نور په عروج باندې روانه شي الا المتقین نور د دنیا دوستۍ لاړې د خاور سره خاور شوي فانی دوستی وا فانی اشناختو وتقطعت بهم الاسباب یو حدیث قدسی ده الله فرمای ز په خپل بنده باندې دوه یری نه جمع کام دو امنام په نه جمع کام کله چې زما بنده په دنیا کې ما نه یریږي په آخرت کې به دا من زندگی ورلا ورک کله چې زما بنیادم زمانہ په دنیا کې به خطرې وي دیوا په قیامت کې په خطر کې او په یاره کې ورزوم امام احمد بن حنبل ویل وس خو ته سنشته دا کمر اعلی ویل مونږه د خپل استاد بچي د پلاني بچي چې قاضي القضات ده دغه د کوره مې راوړه و نه نه نه نه د قاضي القضات په خوراک باندې ماته کم ځای اطمینان ده دا زه چرته خرمه به هر حال کور والا چې کوم دی هغه ته دا لری کا تپوسه ته وکړه تا بیا رستو ته تا په ډوړی هغه انګولې دي سو وکړه وې دې نږدې سمندر وړو کې وې دې ته می گزار کنو امام احمد بن حنبل ویل وای د خدای بختوره تا په ما باندې د ډیر عمر د پاره د سمندر وبا د دې سمندر میان درا باندې بند کړه دې ته ویل شي احتیاط الله ورنا قاضی القضات نو دسه قاضی القضات راو ګڼ کپ د دنیا خو د امام احمد بن حنبل بچو اي کې بسونه احتیاط خو امام احمد بن حنبل دی احتیاط تو ګره الله اکبر قبر تصور به وکړو د عالم برزخ تصور به وکړو وای د باندې با څه عجیب کیفیت راته بیا پر الله ته ویل یو ځل سوال کوي ویل اے الله ته احمد په زړګي کې دون یره وګرځوا چې سونه طاقت خلره لشي کنه ربا کچھ تو عشق میں کوئی ابرو نہیں دا هر څه چې دی دا د دې دوه سترګو د دې اوخ کو نه دی ښا نن دوه سترګو اوخ کې توی کا دوه دوه اوخ کې توی کا نن دوه ټول جهنم به په مړ کې خو سبا بیا دونه جاړه په وینو باندې جاړه په زو باندې جاړه کپکار ناراضي ستاسو د پاره په دې کې به می وجاتی ډیر منها تاکلون زینی د غینا با تاسو خورئ زینو تبا اس ګورئ زینو نبا اس تلذذ حاصل وای ها زینی با زینی می وای بتر نه خورئ ونادو یا مالکو دا دې منه دادا الله دې موږ محفوظ وساتي نو دا دې منه دادا اولنه دابات افسرانو د جهنم تا دا دې منه دادا سپر ډنډ لوی داروغا لوی مشر د جهنمونو زر کالا با چغی چغی چغی آواز بنا راځي جواب ناراضی بیا با 1000 کال رستو قال انکم ماکسون وای با یقینا تاسو درنګ تیرونی کی سچلم جوړې کړي سر نه دی پړای پړای نه درې شلې ستا خلا ایرب کال نه دی شوی کرب دی نه دی شوی کرب دی نه دی شوی فإنا مبرمون منګه هم کله کون کیو مضبوطون کیو د دې عذاب لرا ام يحسبون يا دي ګمان کوي چې موږ نه اورو سرهم پټه خبره ده دی و نه جوام او جرګې ده دی او زموږ رسولان ده دی سره یكتبون لکی قل ان کان للرحمن اول دا ان نافیا تو وایا کچ نشته د رحمان ذات ذات د پارا ولدن بچي قل ان کان للرحمن تو وایا نشته د رحمان ذات د پارا بچي فانا اول العابدین ز اول د نفرت کوونکو نه هم د دې مسلې یعنی د دې مسلې نفرت کرکه ز اول کومه چې د الله د پاره څوک بچي نشته دی دوی معنا قل ان کان للرحمن تو یا کوي د رحمان ذات د پاره بچي بل فرض و تقدیر وې فانا اول العابدین زبا ول د عبادت کوونکو نه وې ولې چې د الله بچي ده خواغه بم الہ وې نو زاد الله نبی ما نو ما باول دغه بندگی کوله او چې زه قدر نه کاما زه بندګي نه کاما نو د الله بچي د کما راغی یا ظالمانو سبحان رب السماوات والارض یاد بشی دا دا توجیه کنی نوائی تاسو یو کس ولمینس کی وائی قلان وات والارض سلام د بایکان سلام د متارکت نشه د خانانو د ملنګ سره کله چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن زما استاد سونه سری ستاسو بی دینی مبارکا بی دینی د ستاسو مبارک شه او ما د پاره د خپل خوګ دین وقل سلام فسوف يعلمون زرد چې دی وبپوشي دا وخت بنئ نه خو دیو به هوش دی خو پوی بشي بسم الله الرحمن الرحیم